ریاض الصالحین دو سلوی صفا حدیث نمبر زاد الطالبین زاد الطالبین ذکر د باز مغیب دو دیم باب دے اتم نمبر حدیث دے پا دویم باب کے بیادس نمبر صفحہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ګوري يتقارب الزمان ويقبض العلم څنګه چې وو نه بسر کې او چت شي پته او نه لګي نو دا ګنټه به داسې تیریږي یا د سال نه سوچ اوس کېږي ماس په کوم دی ماجګر دی چې او تناسوي چې دا پاسه دې غفشپ هم لگاو چې مسکلا ګنټه تو تیرې شي وخت داسې تیریږي وخت په قدر کې وخت په خیال ساتي او شو د پیغمبر پاک وې زمانہ نږدې دا زمانہ د نه اصلاله لا لا نو لګي زمانه سره او علم به پور تکلی شي علم به ختم شي علم به ختم شي لا علماء حق پر ختم شي اغه د دین ستنې وي مخلصان خلق او د توحید سنت داعیان ختم سلام ډیر پاتې له هغه ډیر کم دي اټول لالچان دي ټول نو مبتدیین دي یقبض العلم علم با ختم شي علم با قبض کړی شي او زنانو نارینو د دې علم نه فایده حاصله کوي ختمې دوه لري علما وتظهر الفتن او فتنه با عام شي کار به شي فتنه او وا بچول شي په خلا یلقل شح اچا په لکه په بخل وی ما مالواله خرج کوم اصلا مال لار و بیزه مال خرج کوي خو په دین باندې مال نه لګای ويكسر الحرج او زیاد بشي قتلنا زیاد بشي فتنه فتنه بدی ریا مشي لګن سبا ده قتل فتنه دا د بهای فتنه دا د الکانو د غلط کار یو بل سره فتنه زیاته شوې ده د زنا فتنه عامې دي د بهای د موبایل ویډیو غندونو او سینماګانو فتنه عامې دي صحابه ته پوزو کې و عمل حرجو پیغمبر حرج ستوي نبی رسول الله قتل او قتل عام شي اې چې دا سبب د ټولو فتنو به قتل وي ولې چې به حیایا مشي او وېدا بل وېدا یو وې په ځماینه ما بل وې زفه ماینه ما دا زم غلې دا شته ملکی یا غم ملکی وي ما ته پاتې شه یو مزه کو نو خاطر سبب نشه دا ټول سبب الک د سره مال نه نه مال مال لار کې بہت کینی مال بته والی نو ختم ختم له ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي زما د قسم په ازا شنه به زما په لا ځای کې لا تذهب الدنيا دنیا نزي پزید دې قبر والا باندې زوي او دې دې کې پروت وي د مصیبت څخه خلاص وي من اجل وي خدا چې دې نه مرګ وي نو خوا دا څه زندګي وای کړه وای هر یو انسان په دا تمنا کې چې د قبر سره خوا کې راشي چې د دې سړي په شان زمړ وي دې کې پروت وي وليس به الدين الا البلاء او دا ارمان چې کوي نو د وجه د فتنه د دین نه بنه کوي الا البلاء مگر د وجه د مصیبتونو د دنیا نه بکای پاغه به د دنیا داسې مصیبتونه او غمونه کې گرفتاری چې یا الله دې نه مرګ مال خوي چې مړوي باز داسې بیماریاں دي حلف مبتلا وي خدا دې نه مرګ کا خلک را پورې خان دي چې خاندان بچي ما شوک دا او بار الله قسم الله مداسي بیمارونه بچي الله دې مداسي فتنو نه بچي نو مال ژوندۍ په خیره دین رسایب کو مخلوق تا خلق بخبريږي یو قسم او اسم نه دا ډیر ده په مرګ مله څه فائدہ ده په ژوند کې موږ ډېرې فائدې دي چې یو کس ته یو حدیث ملاو شو یو آیت ملاو شو یو خبره ملاو شو زمونږ د خپل هغه توحید ملاو شو د جهنم د اور نه بچ موږ خدا فائدہ ده وقال النبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوشک قریب ذا ایا اتی علی الناس زمان چرا بشی په خلکو یو زمانہ دا زمانہ په داشي په خلکو لا یبقى من الاسلام الا اسمه چې پاتې بنشي د اسلام نه مګر نوم د اسلام زه هم مسلمان یم زه هم مسلمان یم نوم د اسلام پاتې دی الکه د اسلام او د ایمان منځ کې ما ته فرق وکا مولا نیم بیا د اسلام باندې نه پی صرف الکه تاسو یو مسلمان تک د مسلمانۍ سری دا موږ دی یوازې په دې کې به واپس کیږي دوباره چې مقابله او موازنه وسو شوی او موږ منو نو په ایمان ور دې فتنه پورته کولا دا فتنه مصیبت